من توزع فاحسن الوضوء خرجت خطایاه من جسده رواه مسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چې څو په ښه طریقه باندې اودس وکړي نو د هغه د بدن نه به ټول صغیره ګناهونه ووځي هغه صغیره ګناهونه که ستا لاسونو کړي وي که ستا پښو کړي وي یا د سترګو لیدلی وي په غوږو دې اورېدلي یا د په خولې ویلي نو چې کله یو مسلمان انسان په سمه طریقه باندې هغه طریقه د اوداسه چې وروسته به موږ ذکر کو په هغه طریقه باندې اودس وکړي الله رب العزت به هغه صغیره ګناهونه د دې نه ټول وباسي خو له بده مرغه چې تروسه موږ خپل اودس ته متوجه نه یو چې اودس په کومه طریقه کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عن عثمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأ مسلم تحزره صلاة مكتوبة فيحسن وزوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة وذلك الدهر كله رواه مسلم حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل داسې مسلمان به نه وي چې له هغه سره فرض مونځ مخامخ شي او دا بیا ډیر په ښه طریقه سره ډیر په ښه ډول باندې اودس وکړي او په ډېره خشوع او عاجزي سره الله ته ودرېږي مونځ وکړي مګر دا چې دا مونځ به کفاره شي د ټولو لومبنیو ګناهونو لپاره تر هغه چې کبیره ګناه یې نوي کړي او دا به ټول وخت دوام کوي یو انسان چې ډیره په ښه طریقه باندې اودس وکړي د مانځه وخت شي او هغه مونځ ډیر په خوشو او په عاجزي سره ادا کړي نو څومره صغیره ګناهونه چې دې کړي الله به هغه ورته معاف کوي او ټوله زمانه به دا دوام لري همدارنګه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث ده چې هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما منکم من احد يتوزأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي رواية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخلها من أيها شاء رواه مسلم یا دا دعا یا هغه دعا ووایي نو خامخا رسول الله وایي چې د دې دپاره به د جنت اته واړه دروازې خلاصې شي او په کومه دروازه باندې چې دا غواړي دا به جنت ته داخل شي د جنت ننوتلو لپاره صرف یوه دروازه کفایت کوي چې انسان پې ننوځي خو دلته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اته واړه دروازې ذکر کړې دي د دې نه مطلب صرف عزت او اکرام دی چې د مسلمان عزت او اکرام به الله دومره کوي چې اته واړه دروازې د جنت به الله ورته خلاصوي همدارنګه حضرت ابي هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوع رواه البخاری رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما امتی به د قیامت په ورځ راوغوښتلی شي نو د اودس کولو په وجه به د ده مخ او لاسونه او خپې رڼا کوي چې په دنیا کې اودس په کامله طریقې سره کړی دی او د دې مطلوب هم د رب العزت رضا وه چې په دې باندې دا مونځ وکړي نو د قیامت په ورځ به هغه انسان چې کامل اودس کړی د هغه ټول غړي به ځلیږي او د الله رب العزت حضور طرف ته به راځي اوس قدرمنو اوریدونکو باید په دې پوه شو چې اودس څنګه وکړو د اودس طریقه څنګه ده د اودس طریقه دا ده چې هغه د اودس نیت وکړي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي انما الاعمال بنیات په خپل زړه کې به نیت د طهارت او د پاکی کوي او دې پسې به د اودس پسې به متصل چې کله اودس کوي د اودس په ابتدا کې به بسم الله الرحمن الرحیم وایي ځکه حضرت ابي هرره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمیل یا ابا هریرته اذا توضعت فقل بسم الله والحمد لله ای ابي هریره چې کله ته اودس کوې نو بسم الله او الحمدلله ته ووایه او غوره خبره دا ده چې پوره بسم الله الرحمن الرحیم د اودس په ابتدا کې ولوستل شي نو چې کله د اودس اراده کوي په زړه کې د نیت د پاکي وکړي دویم د اودس په شروع او د اودس په ابتدا کې د بسم الله الرحمن الرحیم ووایي او د دې نه دې وروسته خپل لاسونه تر بندونو پورې درې ځلې ووینځي د خپل لاسونه دې تر مړوندونو پورې درې ځلې ووینځي څلورم دا چې خپله خوله به درې ځلې ووینځي چې دا د اوداسه په سنتو کې ټول راځي د خپله خوله دې همدارنګه درې ځلې ووینځي او مسواک دې هم په خولې کې وهي که مسواک نه وي نو خوله دې د شهادت د ګوتې په وسیله باندې پاکه کړي او که مسواک وي دا خو ډیره غوره خبره ده چې الله رب العزت به تا ته په هغه اوداسه کې چې تا مسواک کړی او بیا په هغه اوداسه باندې ته مونځ کوي الله رب العزت به ډیر اجرونه درکوي د هغه اوداسه نه چې په هغه کې مسواک نه وي او پنځم دا چې غرغړه به وکړي یعنې چې کله خولې ته اوبه اچوي خولې به اوبه به ستوني ته ورسوي او په روژه کې به دا کار نه کوي شپږم دا چې پوزه به درې ځلې ووینځي او په چپ لاس به یې درې ځلي پاکه کړي اوم دا چې خپل مخ به درې ځلي وینځي او د وینځلو طریقه یې دا ده چې اوبه به په خپلو لاسونو راواخلي په تندي به واچوي او مغسې به راښکته شي او خپل مخ به سلوي پې یعنې اوبه به له تندي له ویښتو څخه د ځنې لاندې او د یو غوږ در نرمي څخه د بل غوږ در نرمي پورې ورسیږي او هر وخت یعنې هر ځلې چې خپل مخ وینځي دا کلمه به وایي چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله دا کلمه به لولي او څوک چې د ګیرې خاوند دي ګیره لري هغه به د خپل د مخ د وینځلو په وخت کې د ګیرې خلال هم کوي تر څو اوبه د ګیرې د هر ویښته بیخته ورسیږي دا په هغه صورت کې چې د هغه ګیره کمه وي او که د هغه ګیره ډیره زیاته اوسیږي نو هغه لپاره صرف خلال کافي دی چې هغه خلال وکړي او ګوتې په ګیره کې تیرې کړي دې ته ضرورت نشته ده چې هغه اوبه د خپل د ګیرې د ویښتو بیخ ته ورسوي که ګیره کمه وه نو ضرور ده چې اوبه به ورسوي د ویښتو بیخ ته او که ګیره زیاته وه هلته صرف خلال هغه دپاره کافي اتم له دې نه وروسته اول ښي لاس او بیا چپ لاس تر مړوندونو پورې ووینځي که چیرې د چا په لاس کې ګوتمۍ یا د ښځو په لاس کې بنګړي وي نو د اودس کولو په وخت کې د هغې خوځول پکار دي یعنې مړوندونه به هم په دې کې مړوندونه مطلب دا څنګل چې په عربي کې هغه ته مرفق وایي تر مرفقو پورې به وینځي او مرفقین به هم په اوداسه کې وینځي درې درې واره نهم له دې نه وروسته دې اول د ټول سر مسحه وکړي ورپسې د غوږونو او څټ په ترتیب سره مسحه کړي دواړه لاسونه د پورته کړي د خپل سر د ټول پې مسه کړي دواړه لاسونه د شاته بوزي او د هغې نه د په سر کې مخکې راولي بیا دې په دې دوه دوه دوه ګوتو باندې د خپل غوږونه مسحه کړي او وروسته د هغه دې لږ اوبه راواخلي درې ګوتې دې پې لمدې کړي او هغه دې شاته په څټ باندې کیدي او دا لاسونه راکش کول په غاړې باندې همدارنګه د لاسو راکش کول بیا په لاسو باندې دا بدعت دی زموږ فقها ویلي دي دا په اوداسه کې نشته نو څلورمه حصه په اوداسه کې د سر مسح کول دا فرض دی او ټول سر چې ته په مسح باندې راګیرې دا سنت دی نو صحیح طریقه دا ده چې اول دوه لاسونه درې ګوتې د سر د اول نه تېره کړه تر آخره پورې د آخر نه راوله تر اوله یعنې تندي پورې بیا په دوه دوه ګوتو باندې د خپل غوږونه مسه کړه بیا د خپل درې ګوتې لمدې کړه ورو د خپل څټ پې مسه که او داسې به نه کوې چې دواړه لاسونه په خپل غاړه باندې راکش کړې او هغه بیا په خپل لاسونو باندې راکش کړې دا فقهاو لیکلي چې دا بدعت دی دا په اوداسه کې نشته نو د دې نه دې وروسته اول د خپله ښي پښه او بیا چپه پښه تر بجلکو پورې درې درې وارې ووینځي او د ګوتو ترمنځ ځایونه دې خلال کړي چې هغه وچ پاتې نشي او چې کله اودس خلاص که د اوداسه وروسته دې دغه دعا ولولي چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین زه په دې ګواهي ورکوم چې نشته د عبادت وړ خدای پرته له الله نه او هغه الله چې هغه یو دی او شریک نه لري او زه ګواهي ورکوم چې محمد د الله بنده او د الله رسول دی او دا به چې الله ما له توبه کوونکو وګرځوه او له هغه چا نه مې وګرځوه چې ډیر پاکی کوي هغوی نو دا د اوداسه نه وروسته دعا ده چې لولي به او یوې خبرې ته باید قدرمنو اوریدونکو موږ او تاسو متوجه یو چې د اوداسه په وخت کې باید یو اندام د وینځلو په وخت کې دومره وروستوالی ونه شي چې بل اندام وچ شي مخ دې وینځلی انتظار باسې تر څو چې لاسونه وینځې ستا مخ وچ شوی یا یو لاس وینځې ته دونه انتظار باسې چې د هغه نه وروسته د ستا بل لاس وچ شوی او هر اندام باید درې درې ځله ووینځل شي نو که هر اندام د درې ځلو څخه کم وینځلی شي نو ثواب یې کمیږي او هر غړی باید د درې ځلو نه زیات هم ونه وینځل شي ځکه په دې کې د اوبو د اصراف ویره ده که څوک د خپل اندامونه د درې وارو نه زیات وینځي په دې کې اصراف ویره ده نو باید چې درې ځلې نه کم ونینځي او همدارنګه د درې ځلو نه زیات هم ونه وینځي نو په دې هیله قدرمنو اوریدونکو چې تاسو د اودس کولو طریقه یې زده کړې وي چې کله خپل سر مسح کړئ د سر مسح نه وروسته د خپل غوږونه مسح کړئ او بیا خپل څټ مسح کړئ د خپل لاسونه به د خپل په غاړې باندې نه راکش کوئ دا بدعت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من توزع ومسح یدیه علی عنقه آمنا من غل اليوم القیامه چا چې اودس وکړه او په خپل لاسونو سره د خپل څټ مسه وکړه یعنې په غاړه یې نه راکش کول بس مسه یې کړه نو د قیامت په ورځ به هغه د طوق نه محفوظ وي په دې هیله چې تاسو د اودس طریقه زده کړي اوس به د اوداسه فرائض د اوداسه سنتونه د اوداسه آداب او د اوداسه ماتونکي یعنې چې په څه شي باندې اودس ماتیږي د اوداسه مکروهات دا به ټول تاسو ته په تفصیل باندې ذکر شي په دې هیله چې ډیر په دقیقه توګه تاسو واورئ په اوداسه کې څلور شیان فرض دي او که د دې څلورو شیانو نه یو شی هم پاتې شه د هغه سړي اودس صحیح نه دی اودس یې نه دی شوی اول فرض په اوداسه کې د ټول مخ وینځل دي در تندي نه واخله یعنې د سر ویښتو د بیخ نه واخله تر زنې پورې د یو غوږ نه تر بل غوږه پورې د دې مخ وینځل فرض دي البته فرض یو وارې دي خو درې وارې چې موږ وینځو دا سنت دویم د څنګلو په شمول د لاسونو وینځل د هر لاس وینځل تر څنګلو پورې چې څنګل پکې هم وي یعنې ما هغه خپل څنګلې به هم ورسره وینځئ دا فرض دي دریم د سر څلورمه حصه مسحه کول څلورم د دواړو پښو وینځل تر بجلکو او پړکیو پورې چې هغه به هم پکې شامل وي که چیرې په دې څلور اندامونو کې چې هغه مخ دی یا د لاسو وینځل دي یا د پښو وینځل دي یا مسه د سر ده یعنې په دې درې ځایونو کې په اندازه د یو ویښته هم ځای وچ پاتې شي نو اودس نه کیږي نو باید چې د مخ په وینځلو کې موږ تاسو دقیق شو د لاسو په وینځلو کې دقیق شو او همدارنګه د پښو په وینځلو کې ډیر زیر شو ډیر داسې زموږ مسلمانان وروڼه دي چې اودس وکړي خو د هغو په لاس به وچ پاتې وي یا به د هغو پښه وچه پاتې وي یا به د هغو په مخ کې یو ځای وچ پاتې وي او دا فقها لیکي چې په اندازه د یو ویښته هم په لاس کې یا په مخ کې یا په پښه کې یو ځای وچ پاتې شي د هغه سړي اودس نه دی شوی نو چې اودس نه دی شوی مونځ به چیرته وشي نو د اوداسه فرایض څلور دي د مخ وینځل د لاسونو وینځل د پښو وینځل او همدارنګه د سر څلورمه حصه مسحه کول د اوداسه سنتونه پنځلس دي اول د اوداس نیت کول یعنی چې کله ته اوداس کې نیت د پاکی به کوې دویم په شروع د اوداسه کې بسم الله الرحمن الرحیم ویل حتی یو حدیث ده چې امام شافعي رحمه الله د هغه روایت کوي که څوک بسم الله الرحمن الرحیم د اودس په شروع کې ونه وایي هغه بلکل اودس صحیح نه دی اودس یې نه کیږي دریم د دواړو لاسونو وینځل تر مړوندونو پورې چې کله اودس کوي اول به د خپل دواړه لاسونه تر مړوندونو پورې درې واره وینځي د هغه نه به وروسته بیا خولو پوزه وینځي څلورم د خولې وینځل پنځم مسواک وهل شپږم په پوزه کې اوبه اچول یعنې د پوزې وینځل اووم د ګیرې خلالول د هغه چا لپاره چې ګیره زیاته وي اتم د لاسونو او پښو د ګوتو خلالول چې لاسونه دې د لاسو ګوتې دې خلال کړي او همدارنګه د پښو ګوتې دې خلال کړي چې د خپل وړه ګوته دې راواخلي د خپل د ګوتو ټول منځونه دې په هغه باندې خلال کړي نهم هر اندام درې درې ځلې وینځل د مخ وینځل یو وارې فرض دي د لاسو وینځل یو وارې فرض دي د پښو وینځل یو وارې فرض دي خو درې درې واره چې دته اندام وینځې دا سنت لسم د ټول سر مسحه کول څلورمه حصه یې فرض وه او د ټول سر مسحه کول دا سنت دي لسم په ترتیب او دس کول په ترتیب دا معنا چې اول به خوله وینځې بیا پوزه بیا مخ بیا لاسونه بیا به د سر مسه کوي او بیا به پښې وینځې داسې نه چې اول لاسونه وینځې بیا مخ وینځې یا اول چپ لاس وینځې بیا راسته لاس وینځې نو په ترتیب سره اودس کول دام سنت دی دولسم د دواړو غوږونو مسحه چې کله د سر مسحه وکړې نو د هغه نه به وروسته د خپل د غوږونو مسحه کوي دام سنت دی دیارلسم، پرله پسې اندامونه وینځل چې مخ دې وینځه د هغه پسې به متصل د خپل لاسونه وینځي چې لاسونه دې وینځل د هغه پسې به متصل د سر مسحه کوي چې د سر مسحه دې وکړه د هغه پسې به متصل د خپلې پښې وینځې څوارلسم د اندامونو په وینځلو کې د ښي او چپ لورې مراعت کول چې اول به لاسته لاس وینځې بیا چپه لاس اول به ښي پښه وینځې بیا چپه پښه داسې نه چې اول چپ لاس بیا راسته لاس پنځلسم هر اندام د وینځلو په وخت کې چې هغه اندام ښه وموښلی شي او هغه پاک شي او وچ پاتې نشي چې کله د مخ وینځئ نو مخ به ښه وموښي وبیسلی خو د هغه پسې به متصل د خپل لاسونه وینځي داسې نه چې د ستا مخ وچ شي او د هغه نه وروسته بیا د خپل لاسونه وینځي نو قدرمنو اوریدونکو د اوداسه سنتونه پنځلس شول نیت کول د طهارت په شروع د اوداسه کې بسم الله الرحمن الرحیم ویل د دواړو لاسونو وینځل تر مړوندونو پورې د خولې وینځل مسواک وهل د پوزې وینځل د ګیرې خلالول که زیاته وي د لاسونو او د پښو د ګوتو خلالول هر اندام درې درې وارې وینځل د ټول سر مسحه کول په ترتیب سره اودس کول د دواړو غږونو مسحه پرله پسې د اندامونو وینځل د اندامونو په مینځلو کې د ښي او چپ مراعت کول او پنځلسم چې د هر اندام په مینځلو کې باید هغه اندام ښه وموښلی شي تر څو چې داسې نه شي چې ته به هغه اندام د وینځلی هغه به وچ وي او وروسته د هغه به بل اندام وینځي نو مسواک هم قدرمنو اوریدونکو په اوداسه کې سنت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ویناو کې د مسواک وهلو زیات تاکید شوی دی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه مسواک استعمالوه خو هغه برسونه چې نن موږ او تاسو وینو د دیو استعمال هم روا دی وهبه زحیلي په فقه اسلامي کې لیکلي که څوک اوسني برسونه هم استعمالوي په هغه باندې سنت ادا کیږي خو لکه انسان باید ځان د مسواک سره عادت کړي تر څو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ژوندي پاتې شي د اوداسه آداب تقریبا زموږ فقهاو د اوداسه آداب نه بیان کړي دي اول دا چې په جګ ځای دې کیني چې د اوبو څاڅکي هغه ته ورونه رسیږي او جامې یې پلیتې نشي دویم د اودس کولو په وخت مناسبه او ښه خبره دا د ادب دا ده چې قبلې طرف ته کینی یعنی مخې قبلې طرف ته شي او دریم دا چې د اودس اوبه باید ځان لپاره په خپله راوړی شي خپلی راوړي او له چا نه مرسته ونه غوښتل شي او که څوک چاته د اوداسو اوبه ورکړي په هغې هم اودس کول روا دي خو پرته له ضرورته له چا نه د اوبو غوښتل په کار نه دي غوره خبره دا ده چې اوبه په خپله راوړي او په هغو اوبو باندې په خپله اودس وکړي څلورم په پوزه کې په چپ لاس اوبه اچول او پوزه په چپ لاس باندې ښه پاکول پنځم د اوداسه په وخت کې دنیاوي خبرې نه کول که چیرې ډیره ضروري یا نیکه خبره وي نو هغه څه باک نه لري خو د اوداسه آداب دا دی چې په اوداسه کې باید خبرې ونه کړي شپږم د اودس آداب دا دی چې میخکی یا پیزوان یا ګوتمۍ یا بنګړي یا ساعت یا لاسبند او داسې نور شیان د اوداسه په وخت کې خوځول ډیر ضرور دي دا له دې لپاره چې د هغو بیخ ته اوبه ورسیږي ځکه که هلته کومه برخه د هغو وچه پاتې شي نو هلته بیا د انسان اودس نه کیږي نو د اوداسه آداب دا دي که زموږ د خویندو په پوزه کې میخکی وي یا چا پېزوان اچولی یا ګوتمۍ یا بنګړي یا ساعت وي نو باید چې هغه ښه وخوځوي تر څو د هغو بیخ ته اوبه ورسیږي اوم دا چې د اوداسه نه وروسته د اوداسه دعا باید ولوستل شي هغه دعا چې مخکې ما تاسو ته ولوستله اتم دا چې د اوداسه په وخت کې سلام کول نه دي په کار که چا سلام وکړه نو جواب ورکول روا دي خو بهتره خبر دا ده چې د اوداسه په وخت کې څوک چاته سلام ونه کړي او چاته سلام هم ونه شي نه هم دا چې د اوداسه په وخت اوبو استعمال ته ډیر فکر وشي چې ډیرې اوبه ضایع نشي ځکه چې د اوبو ضایع کول هم ګناه ده د حضرت عبدالله بن عمر بن عاص مرفوع حدیث دی چې هغه فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم مر بسعد وهو یتوضع فقال هذا الصرف یا سعد قال افي الوضوء صرف قال وان كنت على نهر جار حضرت سعد بن ابي وقاص اودس کولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره تیر شو او هغه ته یې وفرمایه چې ای سعده دا, دا اسراف دی دا څه اسراف دی سعد ورته ویلې آیا په اوداسه کې هم اسراف شته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل اگر که ته د روان نهر په غاړه باندې هم ناست اوسیږي نو هلته چې ته د درې وارو نه بره د خپل اندام وینځې په دې کې اسراف دی همدارنګه د حضرت عمر بن شعیب مرفوع حدیث دی هغه فرمایي چې جاء اعرابی الی النبی صلی الله علیه وسلم یسأل عن الوضوء فاراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم یو اعرابي د اودس په باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د هر اندام درې درې ځله د وینځلو طریقه وښودله او بیا رسول الله وفرمیل چې اودس دې ته وایي چا چې په دې باندې زیاتیالی وکړي یعنې د درې وارو نه زیات وینځه هغه بد وکړل او ظلم او زیاتی یې وکړه نو باید چې د اوداسه په وخت کې د درې ځله نه بره اندام ونه وینځل شي او که څوک چیرې د اوداسه نه وروسته دوه رکعته تحیت الوضو مونځ ادا کړي هغه ډیر ثواب لري لکن دا یاد ساتل په کار دی چې دغه لمونځ په ځینې وختونو کې نه کیږي د مازیګر د لمانځه څخه وروسته د لمر پریوتلو په وخت کې د لمر د راختلو په وخت کې د سهار د لمانځه وروسته او د زوال په وخت کې خو چې دا دوه رکاته مونځ د اوداسه نه وروسته وشي دې کې ډېر زیات ثواب دی خو ځینې زموږ ورونه دي چې کله اوداسه ته کیني د هغو په پنځه بوچکو باندې اودس نه کیږي نو قدرمنو اوریدونکو په بلې خپرونې کې به هغه شیان چې اودس ماتوي په دې باندې غږیږو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه الله